د یوی او دلګی او د کمود تمام ادنفسونو نمیو زیر ورک صبر کونکو تا اللذین حق کسان اذا صابتهم مصیبه کلچ ارسی دوی تکلیف عقیده دی چې مون خاص د الله یو مون خاص دی الله ته ورګرځیدون کیو د دغه صفاتونو انا پدوی شاباش شیدې د طرفه ترددی ارحمت او د دغه صفتونو والا خاص دوی په هدایت دی. ومن حيث خرجت مخکې وی چې وما الله بغافل عما يعملون دا بشارت دی ته عمل کوا الله به بدله درکې حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دریم ځل دا حکم شو بالتحزیز والتعمیم او د پاره د بیان د څلورم حکمت لپاره د بیان د تثبت په دې خبره دریم ځل دا به ولي وي خلک په شک کې اچول چې د انسان درې حالت دي کلی کې د کلی نه بار نږدې د کلی نه وته کله په کله نه او دا ځکه ذکر کوي چې دا علت ته نږدې شي علت دا دی لئن تكون للناس عليكم حجه دې ته لغون دی وګورئ حال د خروج ذکر کوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام كمسافر كمقيم حال د خروج ذکر وتل مې یو نیت ته سفری بل نه او دا یو حکمت ته تکرار اول ځل حکم چې مسجد حرام کې مکه کې دویم ځل حکم من حيث خرجتا بهر د مکی او د مسجد حرام نه او د مدینې نه دوه اجمالی اول او دویم مقصود طرف نه دی قل لله المشرق والمغرب طرف مقصود نه دی هدایت دریم اهل کتاب پیجنی او دویم تفصیلی عادت څوک دی او د شریعت څوک دی الا لنعلم نو دا سلورم لئلا يكون للناس عليكم حجه لنډه کتب سابقو کې دا مکتوب چې نبی آخر الزمان هغه قبله به بیت الله وي که بیت المقدس پلا مخوي همیشه نو دوبوي چې دا نبی اخر الزمان نه دی حجت کې دو توجیهات دي یو په معنا د صحیح دلیل لئلا يكون للناس عام خلق کتابیان دي او که کتابیان ندي تورات کې دالی کلیو چې نبی آخر الزمان اخیری پیغمبر به کعبه ته منځ کوي اورئ ختم نبوت د مسلمانانو پکه ټکه عقیده ده ګورئ او بیت الله با د هغه ابدي قبله ای وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره نبی علیہ السلام مومنان کعبی ته مخ نه ګرځي نو يهودي دوی ضرور حجت قائمي چې تاسو اخیری امت نه علامی د کې نشتا نو ته تورات مولایانو تورات کې ذکر دي چې تاسو مخ وګرځوئ نو لئلا يكون للناس عليکم حجه د دوئ هغه دليل ختم شو. عام عرب خو ښکاره وه چې نبي عليه السلام ځان ته په دين ابراهيمي وي او د ابراهيم عليه السلام بيت کعبه بيت الله وه. کعبه يې وه. دویم حجتون په معنا د الزام او د جګړې يهودو په نبی عليه السلام اعتراض کو چې زمون د دین نه مخالفت کوي نو زمونږ قبله ته ولې مونږ کوي مشرکین مکه جګړه جوړ کړه چې ته ځان ته په دین د ابراهیم علی السلام نو ته خو بیت المقدس پلای ای الله یکون للناس تحویل میو کو بیت الله ته می مخ کستا یهودو ایزامات جګړیوم ختم دا عام عربوم ختم الا الذين ظلموا منهم الا فمعنى لكن زور بیزه اعتراضونه چې من جنس الحجت نه په دیمه توجیه الا الذين ظلموا استثناء متصل کته بیت الله ته وګرځي هم حکم چې عنادي کافر دي اعتراض وکړي چې د دین دعوا او نواوړي ده مشرکان به اعتراضات کوي چې ورورو په موږ په سر روان دي بیت الله ته مخ کو الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړو د دوی نه یهود زمنګ د قبلی حقیقی معلوم کړو بیا واپس شو مشرکین رو رو پم پس را روان دی کما ارسلنا فیکم رسول کون اتماما که اتمامنا بی ارسالنا حجه معنا ما دو وکړي دلیل حجه معنا ما وکړه الزام دا قسم مختص ته په الله پوری. قرطبی په مینز د خشیت او د خوف کی فرق کئی چه خشیت تمنیت فی القلب زړکی اتمنانی خوف زړکی یری ولأتم نعمتي عليكم عطف پر الله باندې یو اختتام د نعمت ته او بل اتمام دی دلته اتمام دی نعمت پورا کول اختتام نه دی نو کعبه نعمت تام په دې امت ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم إتماما كإتمامنا بإرسالنا کاف للتشبیه په معنا د مثلو ما مصدری کما ارسلنا فیکم مثل ارسال الرسول فیکم ارسال الرسول فیکم یو نعمت تامه د بل نعمت تامه سره مشابهت یو لعلکم تهتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم مخکې آیات کې فرق دلته تسکیه مخکې ده علم مخکې ده ښا الته ترتیب اساسی وو تعلیم به وکی انپړ سړی پیر میر نشی کیدی ښا عالم دی با عمل زمون دا اسلاف ټول چې د پیرانو د علم په جامه کې پټه وه تفریحا به تاسو ته ویم دورونو یو عالم تدریس پرې کو ما تاسو ته اوس ویلو تدریس چاته کار نه ښکاري مړه وي دا مافیا د لیوني پاګلان دي مخکې به موږ دعوت ورکو اوس خو د یری ورکول هم نه شو ای مړه د دې فیوچر څه دی خوري به څه نو ترتیب اساسی دو رونو یو عالمو بل ډیر عبادت کوونکیو خلک هغه په میلان یو ورځ ورته د کوټې د سر نه وی چې ارڅ می درته وخلی نور بس ځان مکړه شپه لته په یو بل واچوله په عالم کې سم لاس وخت نیمرانه دی خلک تپوس للا فاذکرونی تزلل روڑا اذکرکم تفضل بدرکم فاذکرونی خلق تمیات من الناس حديث ده أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه دی روایت کی دا روایت ته بخاری راوی ابو هريره رضی الله عنه کده په منډه منډه راځي نو زوله غاړه غاړه ورزم فی ملئم من الناس زمون یقین دی الله با یادی کنیتون زمون خالصی اذکرکم عالم نه چا تپوس وکړو چې تا ته هغه وخت یاد دی چې الله دې یادوي چې قرآن خپله ذکر کړی دی فذکرونی اذکرکم یاد لرئ ګوري ذکر هغه دی چې په طریقه د پیغمبر نه یې ښه په طریقه د پیغمبري ښه جواب ټکولو ته ذکر نه ویل کیږي او هو کایتا طریقه د پیغمبر نشته ځان له دې طریقې جوړې کړې دي مفسرین د دې آیات کریمه د لاندې لیکي فذكروني اذكركم یولس عبارتونه دي او هغه ما تاسو ته شکر تفصیل ما تاسو ته کړو فذکرونی مفسرین لیکي نعمتونه ذکر شو نو د دې په مقابله کې الله پاک وایي چې ناشکری چرته اونکي خازن وایي چې ذکر د ژبې د زړه د اندامونو ته شامل دی، په ژبه، تسبیح، حمد. زړه فکر کول په دلایل د وحدانیت تباری تعالی په اندام عبادت کول کوم یو انسان چې په جبه ذکر کوي او په زړه کې هغه پلا توجه نه فهم نه په حقیقت کې ذکر نه دی سړی روان دی لا اله الا الله توتی کابول چرته زی درگاه لا پیر بابا لا سعید ابن جبیر رضی الله عنه نه نقل دی چې مراد د ذکر نه طاعت کول دي الله خبره منل څوک چې د الله طاعت نه کوي اګر که ډیر تسبیح تهلیل لوستل د قران کوي نو دې د ذکر نشي ویلې ښه د دې وجنا اخیری حدیث د بخاری چې کله خلق بخاری کی نو فتح الباری دی کی وګوری کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی علی اللسان الثقیلتان فی المیزان هغه ځکه د عالم قول را نقل کړی دی او ډیر زبردست بنده یو ختم وظیفه دی پلا کتاب میل ته فتح الباری پیدا ک مې د ذکر مقصد هم دا دی لوی فرد کامل د ذکر د الله حکم منل او د الله اطاعت کول حلال ته حلال حرام ته حرام يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة تلقين د صبر د يهود مخالفت راغې داود قبلي خلاف شو نو آیات کریمه کې عظمت د هر هغه چا دی قتل فی سبیل الله یو د آیات کریمه د عبارت النص او بل د آیات کریمه د اشاره عبارت الناس چې سوق د عبارت تاغي د پاره شي نو سیقت لثواب الشهید امت من قتل فی سبیل الله موه هغه چاته چې اوجل شي په لارې د الله کې پنډی شیخ په فرمایي هماره مسله کې خاطر اموات عبس مړ اشاره النص ته وګورئ چې د الفاظو نه پته لګي مقتول دی مقتول دي ته ویل کېږي چې یو سړی ټوکړي ټوکړي کی وی وی یو مسله ده وخا د دیوبند محتمم سیب قاری طیب سیب راغلیو او زور شور کی وا پنجاب کی اوسم شتا سرحد کیم شورو ده نو یره وینا مسله په منبر مو ذکر کوي فایده تی نشته کله چې لاړ شو به وتا پوسو کو چې دا کم نمونه حیاتو بل احیاء ولكن لا تشعرون بل قصد جون دی لیکن الکه څنګه ژوندې دي خبر نه اوري سانا خلی سترګي کار نه کوي ولکن لا تشعرون حتا نمونه آیات سورت مسروق تابعی دی وی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فقیه الامه دا دی آیت منتفوسو وی منگ دا نبی علیہ السلام نتفوس کرو ارواحهم فی اجواف طیر خزرین عام مؤمنان د عام مرغو په شکل د شهداو جسم مثالی د شنو مرغانو په شکل لها قنادین معلقه بالعرش پنجلی دی د عرش د لاندې ځوان دي دي الله دا غواړو چې زمنګ جس روحونه جسد عنصری د دنیا جسو ته واپس کا چې دوباره شهیدان شو مسلم روایت ته مشکات صفحه 330 کې ذکر کړی دی او جنتیان په جنت کې هیڅ شی دوباره نه غواړي بلکې دا غواړي چې روح زمنګ جسد عنصری ته واپس شي او موږ ستا په لار کې دوباره شهیدان شو لکه خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا کړې ده ودیتو صاف په پته ولګي دا چې حیات حیات برزخی دی یاد لرئ په دې باندې یو بل ته نسبت تو حیاتی مماتی یو بل ته ویل دا بی فیدی دی ښا اچیر د مسلې دې هغه سړی وکي پستا خوخه ده حیات د برزخ چې دی نو دا ارفع دی د حیات دنیوی نه الهام الباری د قاضی شمس الدین وی چې یو سړی حیات د دنیا ثابتی او حیات برزخی نفی کوي نو د ارفع نفی او د ادنا ثابتول دا څه انصاف نه دی راشه بل دلیل ده ولی سترګې پټای معراج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د انبیاء علیهم السلام ملاقات په جسم مثل سوا د عیسی علی السلام نه او زموږ مسلمانانو عقیده هم دا ده چې عیسی علی السلام ژوندې دي اخر وخت کې برازي دجال به مرداري او په حیثیت ته امتی به کار کوي نو به تخصیص د حیات د عیسی علی السلام به فیدی روح دی نه مقداری دی او نه مادی دی جسم مثالی د انبیاء علیهم السلام په خپل شکل باندې بدل نه دی جسم مثالی غیر مادی غیر مقداری او دغه مثال شیشه کې وګوره ځان ویني مادي نه دی ورنه شیشه به دی ماته کړی وه جسم عنصری عنصری هم مادی هم مقداری طول عرض اشته ماده اشته تسونه کیلوی سوره نئی راشی جوسې د انبياء عليهم السلام محفوظ دي په خپلو قبرونو کې او هو به هو اقا څنګه چې شکل او شباهت دنیا کې اقا سي دي زمون د مسلمانانو عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځای کې حد نو عرش غفتقی خا اغزه الان کما کان معطر محفوظ کتوی تخصیص ته حیات منګوایو کنه پشان د عبس مړو نه دی د عام نه دی روح دی ورکا الله لا الله بدل روح درکی ډوړی ورکای الله بدل ډوړی درکی فقر فاقی مقام دی من به از بحر اونانت دهد جان به از بحر او جانت دهد الله له ډوړی ورکای طالب درکی روح ورکای طالب درکی بل احیاءون ژوندی دی کم باری تعالی کړی دی هغه منل پکار دی مقتول دی مړ نه دی ژوندی دی کم نه منه ژوندی ولکن لا تشعرون بل قسم ژوندی هر څه یې تمپرري عریضي صحت عریضي مرض اصلي راته عریضي تنګي اصلي رومي وی چې عناصر څلور دشمنان الله انسان کی را جمع کړی دی رطوبت یوبوسه اوبه اور هوا خاوره د دشمنانو په درمیان کې صلح وی عارضی تیګه کې خودا اجر لی فی مصیبتی یا اجر لی ام سلمہ امرأة من بنی مخزوم رنبه خاوند دی په مدینی طیبی کی وفات شو ابو سلمہ وی چې کله دی وفات شو مې دعا نکوم زما د خاون په شان خاون ماته نه معلومیږي بختور زنانه هغه څوک ته چې خپل خاون ورته د ټولو نه اوچت ښکاری تنگ ترش لاړ شي کور ته نو دای سبب د اطمینان شي تسلی ولور کی ما ولی دا دعا کوم وخلف لی خیرا منها زما د خاوند نه بل څوک غوره نشته بیا می په سنتو عمل کوم دعا می وکړه دعا تمنزم سنت دی عدت ختم شو زینب حدیثو کی چرازی واړه مانځ کې مخې راغلو هغه د دې بچی ماشومان دي پیغام راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عذر مې کو یا رسول الله زبوډای زما بچی دي مقصد دا ستاسو خدمت کې به کمې کوتاهي او په ما کې غیرت نو کلا یو غیرت سبب د نافرمانی ګرځي خزا چې د خاون ناشکری وکي د کفر دی کافر خزا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشکری نبی علیہ السلام ورته زه د کوم ځواني ما بچی دي محدثین لیکي یوازې دا نه نبی علیہ السلام چې کوم نکاح کړي د په حکم د الله ټول کونډي سیوا د یوین عائشه صدیقه رضی الله عنها تعدد د ازواجو د باوند انسان نه رستو راغلی دی لږ وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې دای زما په نکاح کې نو د دې د بچو پرورش په خوشي وستا د غیرت په حق له الله نه سوال کوم امرأه من بني مخزوم ام المؤمنین ګرځي د ټول امت مور ګرځي په سبب د عمل کولو په یو سنت باندې د سنت لوی برکات دي چې د پیغمبر علی السلام په سنت باندې ته عمل کوي الذين اذا اصابتهم مصيبه پښتانه چې کله خوشحالي گاډا د زړوزا اچ کلا مړی نو ځان وهي دوه ښه انډي دي بخاری صفحه 174 جلد اول صلوات دیم انډي رحمت و اولائک هم المهتدون دا پلا پاسه لټاکې شو وختم